الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون سورة البقره څلور حصے وا اوله حصہ کې توحید د الله تعالی بیان شو په دویمه حصہ کې رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان شو نو په درېمه حصه کې جهاد په سبیل الله بیانې ده بیا په هغې کې څلور بابونه دې دې پورې درې بابونه بیان شول دا څلورم باب دی په دې کې الله تعالی درې خبرې بیانوي اوله خبره ترغیب ترغیب قتال په سبیل الله ته په ذکر د سابقین سره چا چې د الله تعالی په لار کې جهاد نه کړي نو الله تعالی غر کړی دی عذابونه په الله تعالی راوستي دي نو اے مؤمنانو مسلمانانو د الله تعالی په لار کې او جنگيږئ دویمه خبره شرایط د پاره د امیر د جهاد د پاره امیر په کار دی او د امیر د پاره څه شرطونه په کار دی باید پاغه باندې ځان برابر کی او دریمه خبره بیان د حکمت د جهاد په سبیل الله الله تعالی مونږ ته ویلو چې جهاد وکړي چې مونږ په وجنی او مونږ زخمی کیږو کورونو کله پاتې کیږي الله تعالی دې په خپل ځان لغر کی کنه لکه نن سوام ډیر خلک jihad نه کوي مړه وي الله دې په خپل غر کی نو چې الله تعالی الله تعالی په خپل غر کې ټول جنتونه ته غواړي او الله په ما شو باندې غر کې نو ته بیا سکه نو الله تعالی حکمت د جهاد په سبیل الله بیانې د جهاد نیولې پرس کړل دی په تاسو باندې په اخر کې دا بیانې الم ترای للذین آیتنه ګوریا کسانو ته خرجو من دیارهم چې وتلیو د خپل کورونه او هم اولوپن او حال دار چې هغه په زرګونو حضر الموت د وجه د یری د مرګ نه حضر الموت د پاره د بچ کېدلو د مرګ نه فقال لهم الله نو ویل الله تعالی هغه ته موت او مړه شي ثم احیاهم بیا ژوند کړل هغه لره بیا الله تعالی هغه سکل له ژوند کړل درې سمانه ده څه مطلب دی دی الذين خرجوا من ديارهم یو قول هم پسرینو داده په بن اسرائیل باندې یو وبا راغلی و یو مرض پر راغلی او طاعون مرض د مرګ د یری د وجنه او تختیدل خپل وطن پرې خو دویم قول لري او دا ډیر بهتر قول لري په بن اسرائیل کې الله تعالی پیغمبر او حزقیل علیه السلام او د دیو د دیو بادشاه دیو ته حکم وکړ چې تاسو د الله تعالی په لار کې او جنگیږئ نو دیو دا غینه او تختیدل او جنگ یې اونکه الله تبارک تعالی په دې باندې عقوبتی مرګ په الله تعالی او راست الله تعالی ملکله نو دا اته ورځې دا مړو مړه پراتو چې د الله تعالی حکم یې اونه مانه بیا حزقیل علیه السلام دعا وغوښتله د الله تعالی نه وی الله تعالی را ژوندی که نو دا را ژوندی شوله او لګ نو وهم الوفن په زرګونو مفسرین لیکلی دي الوف چې د لسو زرو نه زیات دي د هغې لپاره استعمالیږي جمع کثرت ده کنه یو جمع قلت ده بل جمع کثرت ده نو دا جمع کثرت ده او دویم قول له علماو داره چې د دا الوفن نه مراد داره په خپل کورنۍ کې خه متفق او متحد خه چمتو بیخي برابرو خو لیکن کله چې د جهاد حکم راغی نو بیا تیر اکبر باچا لټان جوړ شول او بیا دا وی دا څوک کولی شي جهاد زه بس خپل کور کلی پرېږدم ما باندې بمبار کیږي زخمی کېدل به راځي او خپل کور کور کلی به پرېښودل راځي دا زه نشم کولی نن سبا هم مسلمانانو په دې کې ډېره زیاته سستی کړې ده بس وای دغه سره به غیرتۍ د ژوند د ژوند تیرول خدي خو دغه ته نه یو تیار الله تعالی مړ کړل بیا الله تعالی را ژوندې کړل په دې کې اشاره ده دیتا چې مرګ په جهاد کې نه ده بلکې مرګ د پاره الله تعالی خپل نیټه مقرر کړې ده کله چې هغه نیټه نه راغلی انسان نه مري خالد رضی الله تعالی عنہ نه په نه د کوپر په حالت کې یو جهاد پرې خیر نه یو جنگ پرې خیو او نه د اسلام په حالت کې یو جهاد پرې خیو خو لیکن په خپل مرګ باندې هغه پات کېده علماء لیکلي دي په بدن باندې داسې ځای نه و چې په هغې باندې زخمونه نه خو لیکن جړلې او لوڼه یو ته هم جړل وی ولې وی تا خو د الله تعالی پیغمبر سره ډیر مرګرتیا کړې ده نو ما خدا وی چې زه به شهید شم د الله تعالی په لار کې او زه په خپل مرګ باندې مرم الم تر ایل الذین ایتن غریا کسانو ته خرجو من دیارهم چې وتلی د خپل کورن او هم علوپن او هغه و په زرګونو باندې د خرو د سپو د غوخو نه زیاتو وهم الوفن دویم مردار چې متحد و متفق حذر الموت د وجې د بچ کېدلو د مرګ نه چې ځان د مرګ نه بچ کړي ډېر خلک په دې معاشره کې داسې هم دي طالبانو مجاهدین له خپلې خویندې لونه نه ورکوي وایي دوی عمرونه کمي وایي دوی پته نه لګي ښه پته به یې ولګي فقال لهم الله ویل الله تعالی دوی ته موت مړه شئ ثم احیاهم بیا الله تعالی را ژوندي کړل په دعا د حزقیل علیه صلات وسلام باندې اته ورځې بعد ان الله لذو فضل یقینا الله تعالی خاوند فضل لعل الناس په خلق باندې ولکن اکثر الناس لیکن زیات د خلکو نه لا شکرون شکریا نه ادا کوي د الله تعالی د نعمتونو د الله تعالی د مهربانو خلق قدردانی نه کوي وقاتلوا فی سبیل الله وعلموا ان الله سمیع علیم دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي امر امر په قتال په سبیل الله باندې دی امت ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته الله تعالی وای مخکینو امتونو چا چې jihad پرې خیر د الله تعالی په لار کې الله تعالی ذلیل کړی دی الله تعالی خوار کړی دی او الله تعالی سپک سپور کړی دی نو اے د محمد صلی الله علیه وسلم امت تاسو د الله تعالی په لار کې jihad م پرېږدئ او که jihad م پرې خو دنو پرون مرته هم حدیث ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ذلت بنه باندې مسلط شي اذا تبايعتم بالعینه ک تجارتونم شروع کړله او اخذتم اذناب البقره د غواو د غویانو د لکونو ته چاپیره تاویدې یوي وي او داسې غوجل امزان له ټولو مر جوړولې واغې تناسوي او د الله تعالی په لار کې جهاد پرې خو ده نو په تاسو باندې به با الله تعالی ذلت مسلط کی سو پورې چې د الله تعالی په لار کې jihad نه jihad نه شروع کړي د ذلت برمنی نن سبا امت مسلمه د الله تعالی په لار کې jihad پرې خیره نو هم دغه دا چې د مسلمانانو هغه عزتونه تار تار شول د مسلمانانو جماعتونه محفوظ نه دي د مسلمانانو مدرسې محفوظ نه دي زنانه محفوظ نه دي سپینګری محفوظ نه دي علما کرام محفوظ نه دي دا غي وجه ده د مسلمانانو نه د کافرو جیلونه ولې ډک دي مخکې زمانہ کې د نبی علیه السلام په زمانہ کې د صحابه کرام په زمانہ کې کافر مسلمان ته دا سترګې په نشو راوستلې او کم کافر چې سترګې په مسلمان باندې راوستلې دي نو هغه سترګې تی ویستلې ولی په هغه وخت کې جهاد و د الله تعالی په دې حکم باندې عملو وقاتلو فی سبیل الله جنگ کوي په لار د الله تعالی کې والا مو پوه شي ان الله سمیع الله تعالی هر څه اوري عالم پوه دی الله تعالی په هر څه باندې ان الله سمیع الله تعالی اوري اوازونه د مجاهدینو ان الله سمیع الله تعالی اوري اوازونه د اسلحو د مجاهدینو دا درز درست چې راځي او دغه سي اسلحه استعمالي الله تعالی د دې اواز اوري او علیم الله تعالی پوی دی په زړونو په نیتونو د خلکو باندې چې مجاهد جهاد کوي په کم نیت او په کم اراده باندې جنگیږي الله تعالی په دې هر څه باندې پوهه دی نیتونه کچا ده الله تعالی د رضا لپاره برابر کړل چې جهاد کوم دی لپاره چې الله تعالی ناراضي شي الله تعالی په اجر او ثواب ورکړي او که نیت یې خراب و نو تباه او برباد شو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نیت صحیح نه د کم مجاهد او شهید شو اول به په دغه باندې جهنم ګرمول شي تو سعر بهم النار درې کسان دي یو عالم او دویم سخی او دریم مجاهد چې شهید شوی خو نیت صحیح نه دا درې خبرې دي نو مزایل خو کیږي پر روپو باندې بارود پر روپو باندې کیږي نو اوس الله تعالی ترغیب ذکر کوي چې دا خپل مالونه د الله تعالی په لار کې ولګوي کم خلک چې مالداران یې مجاهدین باندې خرچه وکړي خپل مالونه غیله ورکړي خپل مالونه استشهادیان لچ یو کس اگر خپل بدن نه تیر شوی دی خپل روح نه تیر شوی دی چې د الله تعالی په لار کې خپل بدن ولګي نو تاسو بیا د الله تعالی په لار کې ولې مال نه خرج کوئ من ذا الذي سوق ده کس یقرض الله قرضا حسنا چې قرض ورکي الله تعالی ته قرض خیسته کله چې دا آیات نازل شو نو ابو دحداح رضی الله تعالی عنہ واقعا ویلی او پرون دا غي یو باغ او شپک سو کجوري پکې خیمه پغې کې لګولې و د اوړي موسمو بچي او زنانه پغې کې ناسو نو ورغه باغ ته او आवाज یې وکړ ای د دحدح مور درې باغ نه راوځه ځکه دا ما الله تعالی لره په قرض کې ورکړی ده دا ما الله تعالی لره ورکړی ده دا باغ چیرې دا ورکړی شوی او صدقه چې وکړه د الله تعالی په لار کې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دریو خبرو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات تاکید کړی ما نقصت صدقه من مال په صدقې سره مال کمیږي نه بلکې الله تعالی دا زیاتی دویم وما زاد الله رجلا بعفو الا عزا یو مؤمن مسلمان بل مؤمن مسلمان ته عفو کی ماپیو تو کی الله تعالی په دې باندې عزت زیاتی په دې باندې عزت کمیږي نه او دریم وما تواضع احد لله الا رفعه الله پچا کې چې عاجزی راغله دا الله تعالی د رضا لپاره عاجزی وکړه نو الله تبارک تعالی به د دا مرتبه نور موچته کی رفعه الله امام ترمذی رحمت الله علیه دا حدیث نقل کړی دی یو پکې صدقه ده په صدقې باندې مال نه کمیږي الله تعالی زیاته او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کله چې نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ نو د کور ټول مال وی وړ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نیم مال وی وړ من د الذی یقرض الله قرضا حسنا څوک دی چې قرض ورکړي الله تعالی ته قرض خیسته والله یقبض په یضاعفه له اضعافا کثیرتا نو دچن به کې الله تعالی در پاره په دچن کولو ډیرو سره تر یو سل تر د وسو پورې براشي چې یو په یو په دې یو روپۍ باندې الله تعالی ول دومره ثواب ورکړي لکه د وسو یو نیکی وته الله تعالی په وسو کې رسو دغه تفصیل ان شاء الله راځي والله یقبض و یبسط الله تعالی پر اخیر اولی تنگستیا او یقبض الله تعالی تنگستیا راولی د رزق و یبسط پر اخیر اولی و الیه ترجعون خاص الله تعالی ته ور وګرځول شي په دې کې اشاره شول دې ته ترغیب د انفاق تر الله تعالی په لار کې په دې په دې صدقو سره د مال نه کمیږي والله یقبض و یبسط پر اخیو ما تنگستیا الله تعالی راولی د دې ډېرې ترجمې مفسرینو بیان کړې دي یو ترجمه مقصد یې دا دی الله یقبضو الله تعالی تنګستیا راولي په رزق کې و یبسطو پر اخر راولي الله تعالی په رزق کې دوی معنی والله یقبضو الله تعالی قبض کوي قبلی الله تعالی مال له صدقاتو و یبسطو او پراخه بدله ورکي و یبسطو پراخه اجر او ثواب ورکي درېمه معنا والله یقبض الله تعالی مرګ راولي په قبض کولو د روحونو سره الله تعالی کله یو انسان واخلی روح داغې نه واخلی ویبسطو او چاله اوږدی عمر ویبسطو څوک الله تعالی ظلم ملکی او روح تی واخلی قبضه کی او چاله الله تعالی پراخه رزق پراخه دغه لور کی دا عمر ولور کی والله یقبض الله تعالی د بعضی خلکو زلونه تنګي و یبسط او د بعضی خلکو بدلونه کی خوشحالی او پراخی راولي یقینی خبره دغه سیده دا ټول ترجمه بالکل صحیح دي الله تعالی پر اخره ولی پر رزق کې الله تعالی تنگستیا ورولی الله تعالی قبض کوي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې مؤمن مسلمان صدقه ور کوي او دا د یو مسلمان پلاس کې دا صدقه کیږي پلاس کې نو هغه ته را دا نه ورکړل شوی چې الله تعالی په خپل لاس کې قبول کړي والله یقبض و یبسط او و یبسط او پراخه بدل ورکي نو والله یقبض الله تعالی مرګ راولي په قبض کولو د روح سره و یبسط او چاله پراخ او اوږده زندگی ورکي نو والله یقبض د چا زړونه الله تعالی تنګ کی و یبسط د چا زړونه الله تعالی خوشاله کی او پراخه کی ویلیه ترجعون او خاص په الله تعالی ته وروګرځول شي په دې کې اشاره ده دې ته چې دا مال د نه پاتې کیږي نو هر کله چې پاتې کیږي د الله تعالی په لار کې ولګوه الله تعالی به دل ډیر خیرونه درکړي الم تر الى الم تر الى الملئ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي له مبعث لنا له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله په دې آیت کې الله تعالی دوی مواقع ذکر کړي د بنی اسرائیلو د خلاصه به وایو د واقعیا نو بیا بالکل ترجمه اسانه ده ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی چې د موسی علیه السلام نو وروسته په بنی اسرائیلو کې د موسی علیه السلام نو وروسته بنی اسرائیل په خپل دین باندې ټینګ ولاړو کلک په ولاړو خو ربطه پر ربطه باندې پاږي کې شرک شروع شو بی دینی بدعات پکې شروع شول انبیاء علیه السلام براتل او هغه ته دعوت ورکاوه د الله تعالی د دین دیو باندې بیا علیه صلوات والسلام قتلول او یا به داغې نه انکار کاو کله چې د الله تعالی د دین نه انکار وشي د الله تعالی په کتاب باندې فیصله ونه شي بلکې شرک او کفر او بدعات شروع شي او د حق پرستو خلاف شروع شي نو الله تعالی په دې باندې ظالمان مسلط کړل فلسطین والا دشمنان هغه ته عمالقه ویل په دې باندې غالب شول او د دې بیخ بنیاد یې ویسته مورخینو لیکلی دي څلور سوه څلوېښت هلکان دا یې غلامان کړل دا یې ونیول او د هغې بادشاه مشهورو په جالوت سره جالوت دا لوی فرعون او لوی ظالم انسان د دیو کورونه وران کړل په شان د پاکستان د پوجانو باندې چې کله ورشي یو ځای ته نو بس د مسلمانانو کورونه بیا څه کوي وال وځي او هغه وشړل دغه ځای نه واړه ماشومان یې له قتل کړل څه غلامان کړل او د الله تعالی کتاب تورات چې په کم تابوت کې پروت نو هغه باندې هم قبضه وکړه په دغه وخت کې بنی اسرائیل په دې باندې پوه شول چې د جالوتیانو په خلاف باندې مسلح جهاد پکار دی په منظم طریقه باندې نو سمویل علیه صلوات و سلام په دغه وخت کې د بنی اسرائیلو دغه پیغمبر سمویل علیه صلوات و سلام هغه ډیر زیات کمزوری شوی د بدن په لحاظ باندې نو دیو مطالبه وکړه سمیل علی صلوات و سلام ته ویل زمونږ د پاره یو امیر د جهاد مقرر کا نو مونږ به د هغې په مرګرتیا کې د دیو دیو سره به مونږ ګورو د جالوتیانو سره د دې پوجانو سره مونږ ګورو ځکه زمونږ کورونه یې وران کړله بچی را لسه شهیدان کړل او سه غلامان کړل مونږ له کورونه ویستلو او بل غټه خبره ده چې زمونږ چې کم د ایمان مون په کم کتاب باندې راوړی او تورات نو هغه رانه هم قبضه کوه هغه رانه ویوړ نن سبا د مسلمانانو جماعتونه د مسلمانانو قرآن نه آزاد نعوذ بالله من ذالک د الله تعالی په کتاب باندې يهود او نصارا او د کافرانو بمبارونه یو طرف ته شراب پر پاسه غورځولې ګندګي پر پاسه غورځولې ده قرآن یې سیزلې ده د مسلمانانو کورونه په بمونو باندې والو ځول نو اوس په مسلمان کې غیرت نه راځي نو کله په کې راځي نو په دې وخت کې دغه پوه شوله د بنی اسرائیل پوه شوله چې د دیو علاج صرف بس دغه بارود او داری دې سره جنگیدل پکار دي نو سمیل علیه صلوات والسلام نه مطالبه وکړه و زمونږ د پاره یو امیر مقرر کړ چې مونږ داغي په تابعداري کې ردیو سره jihad وکړو نو بس سمیل علیه صلوات والسلام ته الله تعالی وحی وکړه و طالوت بس تاسو لپاره بادشاہي د jihad امیر بس تاسو طالوتی ستاسو د امیر نوم طالوت شو دغه پلانې دا یو هلک الله تبارک تعالی وله یو ښایسته جسم ورکړی بد او الله تعالی وله ډېره لویه تجربه په جنګ کې ورکړې وه بني اسرائیل ویل ښه وی دا به اوس مونږ امیر دا خو غریب دی مونږ له یو مالدار سړی په کار دی چې زمونږ کې یو غټ سړی او یو پنډور سړی یو لوی طاقت او مال ته الله تعالی ورکړی د یهودو اوس هم دا نظریه ده بادشاهي هغه څوک کولای شي چې هغه مالدار وي غریب سړی بادشاهي نشي کولای هغه ته ویل سمیل علیه صلوات والسلام ته وی وی دا خو مانه د مقرر کړي ما ته الله تعالی وحی کړی دا وی بس د دې په امارت کې وتا سو جنگيږي د دې جالوتیانو سره وجنګيږي د عمالقه سره د فلسطینیانو سره څه کسانو سره روان شول نو په خپل مامورانو باندې امتحان پکار دی ابتلا په پکار ده اسنه چې لارې په منځ کې لري پرېږدي امتحان پیدا وکړه سخته زیاته دغه ګرمي د ګرمۍ موسم سفر پیاده کړی او ډیر زیات تږی شوی مخې ته یې وله راغلله او په هغې کې یخې اوبه وې مزیدارې نو طالوت په خپلو ملګرو باندې امتحان وکړه دا یې ویل د دې نه به اوبه نه څکئ او که بیا خامخا څکئ نو په یو چونګ باندې به صرف راخلئ دواړه لاس یو دی کې دې ته لپه وئ او چې دا یوې دې ته یو چونګ وئ په دغه باندې یو چونګ دوه وسکه او زه چې ځو جهاد له نو ورلل او دیو د طالوت چې دی تابعداري ونه کړله په هغې باندې په هغه ورپرې وتل پې او په خولو باندې پې خړپارې شروع کړه او به یې وسکلې ښه ځان موړ کړه درې سوه دیارلس کسان په صحیح حدیث کې راغلي دي د اصحاب بدر چې د بدري صحابه کرام څومره وو د هغې امره بعضې چا بلکل ونسکلې وی نیسکو او بعضې وسکلې خو لیکن په یو چونګ باندې وسکلې الله تعالی وله په هغې کې برکت واچو په هغې باندې ماړه شوله هغه روان شول کله چې ور روان شول په هغه نهر باندې ورپورې وتل دې یاران ویل نور موږ راتللو نه یو ځکه د خېټو نه جالۍ جوړې شولې او لوی لوی بوکې ته جوړې شولې چې سړی ډیر سفر کړی او بیا سخت ګرمي او بیا وب ډیر زیاتې اوس کې شربت اوس کې نو بیا خو هغه راتللو نه وځي کنه هغه بیا تللی نه شي یخ شول بدنونه وی مونږ نه شو تللی یاره که تاسو ځای لاړ شئ او بس وې دا سره موږ مقابله نشو کولای او دیو ته د جالوتیانو زور مخکې معلومو کورونه ول وران کړیو او بچیان ول وشتلیو بمبارونه پې کړیو تا تورات ته تیم وړیو یار وای داغه سر مقابله ګرانه د موږ نشو تللی اغه لک کسان درې سو دیار لسلالل او داغه سره او جنگیدل او جنگیدل داود علیه الصلاۃ والسلام په دغه وخت کې الله تعالی او ته پیغمبرینه ورکړي الله تعالی د داود علیه السلام د دغه الک پلاس باندې جالوت هغه بادشاه چې کومو د کاپیرانو هغه مردار شو مسلمانانو جنگ وګاټه کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن باذن الله کله د الله تعالی په مدد باندې یو وړه ډلې ډیر کمزوري خلک کی خدا الله تعالی هغه له فتح ورکی او الله تعالی جالوتیان تباکی دغه پاکستان د جالوتیان دغه مرتدین چې دیو د مسلمانانو کورونه چیرې دا شړ کړی دي هغه په بانه په بمانو باندې الوزولې دي او د مسلمانانو بچی غلامان کړي سه قیدیان کړي دي بندیان دي او سه شهیدان کړي دي او د مسلمانانو خويند بیند هغه په يهودو په نصاراو باندې خرڅي کړي دي او دغه سي جمعهتون او مدرسې دای نه دی ماپ کړي د الله تعالی کتاب نه دی ماپ کړي سپینګری او علما کرام نه دی ماپ کړي نو که څوک دا غواړي چې ردیونه دا بدله واخلو دې لپاره یو منظم قوت پکار دی او دغه منظم قوت تحریک طالبان پاکستان دی د دې سره دی مسلمانان یو ځای شي دا تیاره معامله ده بس تیار دغه موجود دی وته او مخې ته خپل جهاد له ادامه ورکي ان شاء الله دغه جالوتیان به الله تعالی تباک نو په دې آیاتونو کې الله تعالی دغه واقعیا بیانوي الم تر الى الملئ من بني اسرائيل آیتونه ګوري وی ډلې ته من بني اسرائيل د بني اسرائيلونه من بعد موسی ورسره موسی عليه السلام نه اذ قالو کله چې ویل دیو لنبی خپل پیغمبر ته سمویل علیه السلام ابعث لنا ملکا مقرر که زمونږ د پاره منتخب که زمونږ د پاره ملکن یو بادشاه امیر د جنگ نو قاتل پی سبیل الله چې جنگ وکوم په لار د الله تعالی کې یعنی زمونږه کی دو وجه وی دوا ورستو دا ذکر کیږي یو دا چې کورونه را لوران کړی دي او د الله تعالی په کتاب باندې هم حمله کړی ده قال نو پیغمبر تو ویل سمیل علیه الصلاه والسلام تو ویل هل عصیتم نږدې د تاسو د حال نه ستاسو د حال نه خودسی معلومیږي تاسو د جنگ سیزونه نه یې گزاره وکي بیا لک سوچ فکر وکي چې کولای شي دا کار کنه غرنۍ او غدرز درود به ما مخکینی خو برته یاد نه کنه هغه مم خو هیر کړی نه چرته اقا خلق دینو جالوتیان ګور ډیر زور اور دی ټینکونو ته وګورئ جازونو ته وګورئ بچی د غلامان کړل نور په دې کم ډیر قصې راځي هل عصیتم یقینا نږدې ده نږدې ده ستاسو سره حال نه معلومیږي ان کتب علیکم القتال که فرض کړل شي په تاسو باندې جنگ کول دا غي سره الله تقاتلو نو ګره بیا به جنگ ونه کوي وس ځان خوتلی خطا شوی خو نه یې چرته قالو نو هغې ورته ویل وما لنا الله نقاتل فی سبیل الله څه وجه ده زموږ دپاره چې جنګ به نه کوو موږ په لار د الله تعالی کې وقد اخرجنا من دوه اسباب یې د هغې لپاره بیان کړل یو دا فی سبیل الله دا الله قانون په ځمکه دی زموږ نه تورات هم وړی دی نو په خپل مقدساتو باندې مسلمان له خو غیرت ورځي که نه د پیغمبر بی عزتی چا وکړه د الله تعالی په شان کې ګستاخی وکړه د الله تعالی کتاب رانه وړی دی نو اوس به مونږ نه جنگیږو اوې دغه خلا پرېده وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا وستل شوی مونږ له خپل کورونو او ابنائنا د زامنو نه بچی را په جیلونو کې چولې دی وسې شهیدان کړل او کورونه را لوران کړل نو دا خوم د انسان یو غیرتی کنه چې د خپل کور نه سو کوباسي مسلمان د سیادت رسیدلې دی کله اکثر خلک کوی یاره وای دا مونږ د مولیانو په چل باندې پوه نه شو یو مولای سی وای چې دا جهاد دی بلوي چې دا نه دی زه یو خبره نه کوم تاسو ته چې ستا د غوجل نه یو مولوی صاحب راشي مولوی صاحب او ستا میخه یا غوا یا ګډه بیزر نه پرانیږي د شپې ورته پرې رايښ شي او ستا د جومات امامي په هغې کې ته بیا د مولوی صاحب نه پتو غواړې په هغه وخت کې چرګ چرګوړی یو سپی د لچا ویشته نو بیا د مولوی صاحب نه پتو نه غواړي ورځې دغه سړي نه خپل بدله او انتقام اخلي چا د نه لږه ځمکه واخیستله څومره غیرت دله په هغې باندې درځي او په هغې باندې ټول خاندان ودرېږي نو مسلمان چې مسلمان کې احساسي د الله تعالی کتاب خلکو چرې شهیدان کې کافرانو د الله تعالی کورونه بیا ماشومان زنانه سپینګری علما کرام هغه نو اوس په موږ مونږ جنگ نه کو دا خبره بن اسرائیل وکړه فلما كتب عليهم القتال کله چې پرز کړل شپږی باندې جنگ تولوا نو مخ یې وګرځاو الا قليلا منهم مگر لک داغینه درې سوه دیارلس والله علیم بالظالمین الله تعالی پوه دی په ظالمانو باندې دغه لوی ظالم دی چې د الله تعالی د د الله تعالی قانون او نظام نشته دا بیا هم په کور کې ناست دی د خپلې پولې پټي ته او خپل دکان ته ناست دی وقال لهم نبيهم ویل دیو ته پیغمبر دری ان ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا یقینا الله تعالی مقرر کړی د تاسو لپاره طالوت ملکن بادشاه تاسو د تاسو د جنگ امیر به طالوتی قالو نو دی ویل ان یکون له الملک څرنګ کېدل شي دغه لپاره بادشاهي دغه به زمونږ امیری دا خو زمونږ د زمونږ د علاقې نه دی دا خو زمونږ د یونټ نه دی دا خو زمونږ د حلقې نه دی او دا غریب دی و نحن حق بالملک حال دار چې مونږ ډیر زیات حقدارو په بادشاهي سره مونږ د بادشاهي لایق خلکو مونږ دا یو غریب سړی در پاسې د سم بادشاهي کوي ولم یو تا ساعتم من المال منه او ونحن حق بالملک او موږ ډیر زیات حقدار یو په بادشاهي سره منه ددنه ولم یؤتا ساعه من المال ځکه نه دی ورکړل شوی د ته پراخي د مال دا خو مالدار نه دی بلکې دا د غریبي کورنۍ سړی دی دا زمونږ امرین شي کولی وسم په یهودو کې دغه دغه شته دی دا نشه پکې شته دی قال نو هغه پیغمبر ته ویل سمیل علیه السلام ته ویل ان الله استفاه الله تعالی غوړه کړی دی دا علیکم بتاسو باندې وزاده بسطتن په العلم والجسم او زیاتی کړی دی الله تعالی د لره پراخواله په علم په علم کې ول جسم او په جسم کې د علم کې پراخي د دینه مراد ده د الله تعالی په دین باندې پویږي او اصل کې علم د دینه دی کې مراد د علم نه علم د دغه مراد دی د حرب او د جنگونو ته مراد دی د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې او دغه سي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه لیکلی دی پاغي کې به زیات ترجیح ست ست ورکړه کېدله چې څوک په جنگ باندې ماهر وي اوس که بیخي داسې چې د الله تعالی په دین باندې په شریعت باندې بالکل نه پوهیږي او د جنگ امیر شي نو په هغې کې به خو بیا نقصان ډیر زیات راشي د الله تعالی د د الله تعالی د قانون او د نظام خلاف به کوي بالکل شړه خو لیکن که بل طرف ته وګورئ چې یو شیخ الحدیث دی یو شیخ القرآن دی راوسته او ویو ته چې په دې مورچه باندې اوس څنګه وروخیږو نو هغه به څه وایي نو دلته کې د علم نه مراد دا دی چې د الله تعالی په دین باندې مسنه سپویږي او د هغې سره سره په جنگي کارونو باندې ماهر وي دې له به زیاته ترجیح ورکې او بیا په هغې کې علما کرامو لیکلي دي چې کله یو جنگي ماهر انسان هغه د امیر که او د الله تعالی په دین باندې پوره نه پوهېږي په کار داره چې د هغې لپاره معاون او نایب د هغې لپاره مقرر شي او عالم نو د الله تعالی د دین کار وو تا غورخی او مخ ته جهاد کار او د جنگ کار باغه سنبالي یو بادشاہ د یو ملک ډیر قمقل انسانو بادشاہ په خبر باندې نه پویدل نور ملکونه به خلک راته دغه خواله ده دغه به سره کولی وبدونه براتله او ناس به سره کوله لوی لوی د ملکونو خبرې به سره کولی هغه به دومره قمقلتوب خبره وکړله هغه وزیران او توی مونږ د بشرمونو باندې و شرمول یو سړی راشي د ملکونو په سطح باندې خبره کوي ته زما پلار بغړی ساتلی او زمونږ دومره دا چلو دا ته څه خبرې کړ مونږ دی و شرمول نو زه څه وکم بس دغه ماته نور خبرې نه معلومیږي وزیران او خيارو ودا سی به وکړو چې زه ته چې به کم دی باندې کینی نو دې دې ته به د کارپټ د د قالین او د چټای لاندې به یو پټ مزه راولو وړو کې تار او داسې کونډه په کې جوړ کو کله چې څوک چې و په درازي نو داسې به وکړو چې ته چې کینې نو د خپې د ګوتې ته به هغه چې نو کله چې ته ډیر بیټه شین بیټه شنه کېدلی او معامله د نورانېدله نو مونږ به یو کس بار ته وزو دا مزه او په قلاره باندې راکاګو نو ته په دې باندې پوهیږي چې لکه ډیر زیات کچې ته غوښته بیا برابرېږي هغه دا خو ډیر زیات ښه مشوره ده ډیره ښه خبره ده په دې کې به خو زما عزت همي بس بهرحال مزه خور کلان دی چټای او بار ته ویست معمولی سره او تعالی کې دغه ښکاری خلک رااله د بل ملک نه بس ناس دی اوس مشوره کوي د ملکونو په سطح باندې د کاروبارونو د یو سره بل سره دا به کې بیا به ټیشن شو یو وزیر پاسې ده او بس غلې غمزه راخ درس نه اوچت دانګې وه خلکو ته وې سه وې سړیا کار یې وران که که نه مزه یې راښک وې څه شي مزه یې مزه یې څه ته وایي وې د خپای د دغه ته مې وګورئ د خپې ته مې وګورئ د ګوتې ته مې دا مزه اچولی دی داسې خبره یې کړې ده نو قمقل بادشاه چې د امور د جنگ په تدبیر او په چل باندې نه پوهیږي نو بیا دغه شرمول کوي کنه نو دلته کې دغه هوښیار انسان تی مراد دی خو هغه وزیران چې هغه هوښیارانو هغه ته طریقه جوړوله خو لیکن هغه بیا هم په طریقه باندې نه پوهیده یو بادشاه بل بادشاه له ډوډۍ کړی و نو چې هغه کله لاړ او ډوډۍ ته کېناستل نو دغه بادشاه په ډوډۍ چې کله خوړل وریجې یې پای کې نو هغه په په دې ګیره کې پټي ون خطر لوريجو بادشاه ډیر زیات خيار ون داسې وته ویل وی شا برشاخی گل بلبل نشسته دا ټکی وته وای وی محترمه بادشاه سیبه د ګل په بوټي باندې په سانګه باندې مرغۍ نسته ده هغه په دې ګیر باندې لاس راخ کو د سی ان شاء الله بګیرم وزو به نیسم هغه په خبره باندې پوه شو نو هغه پټی د ګری نه کته دغه شو هغه کم ملک کې چې دغه بادشاه او تهران وې دا هډیر دی تو خيار سړی دی او دا وزیر تهران چې دا څنګه خبره ده شاه بر شاخ ګل بلبل نشست دا ټکی وته ویل د خبره زده کړله او ویزه او ډوډۍ خوراک شروع ک خو دیو هم د سه په هم کړل چې دا نور خلک په خبره باندې پوه نه شو او هغه بادشاه هم ځان غلې ک چې زه دیو په دی باندې پوه نه شي دا په پوه شوی کله دا بادشاه چې لاړ خپل ملک ته یو بل لوي دا وتونه ورکول نو اوس ته دغه ملک د بادشاه خپل وزیر ته دا ټکی یادای چې ته دا یادوه او چې کله راله د دعوت راکنو چې کله مونږ لاړو نو زما په ګیره کې وزه په قص باندې دغه ونخلم او پټي نو ته دا ټکی ما ته وینو دا بادشاه په دې باندې پوه شي چې دیو چې دا ټکی ویلی نو دا پې پوه شوی لاړل کله د پارلمان ته کله رسیدل نو د اقه ځای پورې ته په لار باندې دا یاداو چې ته به داسې وې چې شاه برشاخي ګل بلبل نشیسته دا ټکی ورته وې دا ورته یادول کله چې دغه په کېناستل ډوډۍ ته نو دغې نه مخکې دی وزیر ویل وایي زه اودس ماتوم وی مات که ورشئ اودس یې مات که ډوډۍ ته کېناستل بادشاه یو پټه په ګیره کې ونخلاو بلې ونخلاو بلې ونخلاو ګیره د پټونه ډک شوله اوس هغه سړی ته ګوري چې لکه تا خبره وکړه کنه دا ته یې سبد بدره ته ګوري وایي چې امتیاز لته ما زمان هیر شوی دی نو دې ځکه الله تعالی دغه سی وایي چې او خيار انساني او د په امور د حرب باندې پويږي نو هغه انسان چې رستاس د پاره مشر دی ان الله یقینا الله تعالی استفاه غرواله در غرواله ورکړی د دلر علیکم متاسو باندې وزاده هو زیاتی کړی د دلر بس تن پر اخی په علم په علم کې ول جسم او په جسم کې د جسم نو مراد دانه چې غټه خېټه خیسته بدن روغ بدن ځکه چې چا په بدن کې څومره زیات قوتي نو هغه دین کار بیا زیات کولای شي برداشت زیات کولای شي سفرې زیاتې کولای شي بې خوبي زیاته برداشت کولای شي که زخمی شي نو هغه تکلیف برداشت کولای شي په ول جسم نه مراد دغه دویم مفسرین لیکلی ول جسم مراد د دینه دا دی چې الله تعالی ول داسې جسم ورکړیو او داسې بدن ول الله تعالی ورکړیو چې کله به چا ولیده نو ډیر زیات رعب په هغې باندې راغی یو انسان داسې کله کله چې هغه له الله تعالی ډیر روح ورکړی ول جسم او دغه سي علما لیکلی مراد درې نه همت دی ډیر همت وبکې والله یؤتی ملک والله تعالی ورکه بادشاہی چاله چې وغواړي والله واسع الله تعالی پراخه فضل ور دی علیم الله تعالی پوی دی په هر څه باندې وقال لهم نبيهم ویل هغه ته پیغمبر داغي ان آیت ملکه یقینا نخر بادشاہی ده ایات یکم التابوت چې راځي و تاسو ته یو تابوت پی سکینه تم ربکم پای کې به د زلونو آرام وي ستاسو لپاره من ربکم نو طرف رب تاسو نه د دې څه مطلب دی هغه خو نه منل وي د بادشاہي مونږ نه منو نو سمیل علیه الصلاۃ والسلام هغه بنی اسرائیل ته ویل وای د دره بادشاہی یو علامه به تاسو ترش هغه بادشاہی د بادشاہی هغه علامه ده د دیو نه خو تورات وړه او کنه کم تابوت کې چې تورات او لوحې تورات چې را نازل شوی نو هغه په تختو کې لیکل شوی هغه تختې په یو صندوق کې پرتی وي په یو پیټۍ کې هغه پرتی وي نو هغه ته وړه وې دا علامت علامه دار چې د ملائکو په واسطه باندې به تاسو ته دغه تابوت واپس راشي دا ورته واپس راشي نو دا به علامه ده دی چې دا د الله تعالی د طرف نه مقرر شوی دی د جنگ د پاره امیر ساسو دا دی دا علامه شول زه تاسو هغه نشي راوړل او خو تاسو نه هغه قبضه کړی نو دا دلیل په دغه باندې چې دا رښتونه دی بل دا به دلیل په دې باندې چې الله تعالی به تاسو سره امداد کوي خو د الله په لار کې وجنګیږي وقال لهم نبيهم ویل هغه ته پیغمبر داغي ان آیت ملکه یقینا نخر بادشاهی د دی طالوت ایات یکم التابوت چې را بشتا سو صندوق په سکینه تو من ربکم پاغي کې به سکینه او آرام به دزلونو من ربکم ساسو د رب د طرفنا پیه سکینه تون د سکون نه غستل شوی د اطمینان او د زړه آرام ته وای دلته کې مراد تی سره هغه تابوت تی مراد دی چې په کې تورات پروتو او بقیت مما ترکال موسی او باقی به وی داغه نه چې پرې خو دی دی آل د موسی علیه السلام آل د هارون علیه السلام په تورات کې باغم په تابوت کې باغم پرتی وی بعضی چاویل مراد درینه امسا د موسی علیه السلام ده او جامع د موسی علیه السلام یا د هارون علیه السلام او چاویل مراد درینه علم د تورات دی څوک کوي په دې کې حکم د جهاد په سبیل الله دی او بقیه مما ترک آل موسی و آل هارون بهتره خبره دا ده ایات یکم التابوت فی سکینه من ربکم مراد درینه تورات شو او بقیه مما ترک آل موسی و آل هارون مراد درینه قران دا دغه حدیث یعنی د موسی علیه السلام خبره او د هارون علیه السلام سنت مراد دی هغه په هغه کې موجودی تحمله الملائکه تو چت کړي به هغه لره ملائکو ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیتن نخدا لکم تاسو لپاره تاسو لپاره پکې نخدا په بادشاهی د طالوت باندې دویم آیتن دا نخره ردی چې الله تعالی بغیر د جنگ نه ستاسو سره خلوی غم د دیو کنه چې د تورات به واپس څنګه اخلو نو هغه د الله تعالی د ملائکو په واسطه باندې درک نو الله تعالی ور سره امداد کوي ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یې یا ان کنتم مؤمنین ماندار چې ځکه تاسو مؤمنان یې نو الله تعالی ور سره امداد کوي نو اوس تدبیر د طالوت د بادشاهي سیاست ذکر کوي دغه لپاره کار ده امیر د مجاهدین لپاره کار ده چې صفایو کې د پوجانو دنیا پرست او غیر دنیا پرست لالچی او غیر لالچی بهادران او بوزدلان نیکان او غیر نیکان چې د امیر خبره منی او کنه منی دا په کار د چې امتحان پیو کی پلمما پسله طالوت بل جنود نو کله چې وته طالوت د خار نه بل جنود د لخر سره هغه خپل مجاهدین ویستل او په خپل سره وته نو پسله پسله په معنا د خرجه سره دی وته او لاړ جدا شو یا ان پسله جدا شو د خار نه امیر له پکار دی چې د جنگ ځای ته ځان ورسوي هسې نه چې د بل ملک نه چې دی دا قومندې کوي او غم یې خوري غم به یې نه خوري هغه ځای ته به ورځي قال نو ویل هغه قال دا طالوت نقل کوي خبره د سمیل علیه السلام ځکه طالوت د امیر خو پیغمبر نو نو سمیل علیه السلام ته الله تعالی وحی کړی وه نو سمیل علیه السلام طالوت ته دا ویلي چې الله وایي چې په دوی باندې امتحان وکړه نو دا اصل کې خبره ده د سمیل علی السلام را نقل کړي قال نو ویل سمیل علی ویل طالوت چې دا قول د الله تعالی تر طرف نه په طریقې د وحی سره سمویل یا شمیل تر غلو ان الله مبتلیکم یقینا الله تعالی امتحان کوي وتا سبحانه بنا هرین په یوسین سره په من شرب من هو نو چا چې وبوس کړي داغې نه پلیس منی نو هغه به زما مرګره نه او من لم یطعمه او چا چې ونس کړي داغې نه وبه فانه مني نو هغه زما مرګره وي الا من اغترف غرفه بيده د ټولو نه بهتره دا ده چې وای نه خو بالکل به ونسکی نو دقه زما مرګره ده فانه مني ها که چا وس کړي نو دویمه مرتبه الا من اغترف غرفه بيده مگر که چا که چا ډک غرپتن یو چونګ بیده په لاس خپل سره دا دواړه لاسونه چې راوځي شي هغه ته بیا لپوي او دا یو چې دا چونګي په یو لاس باندې کچا وبره واغستلې نو دغه اجازه وتشته دی نو یو عظیمت شو او دویم رخصت شو عظیمت داره چې بالکل وبونس کی او تاسو ته مخکې ویل سخته ګرمي و سفر هم ډیر زیات کړو و شربو منه نو اوس کلی وبا دا منه دا غنهر نه الا قليلا منهم مگر لګ کسانو دا غینه او په حدیث کې راغلی دی 314 کسان دا پاتې شول پلمما جاوزه نو کله چې ورپوري وته د نهر نه طالوت هو د طالوت والذین او آ کسان آمنو ما هو چې ایمان راوړل دغه په مرګرتیا کې یعنی مسلمانانو نور صحیح مجاهدین هغه ورپوري وتل په غسین باندې او په خړ باندې ورپوري وتل په غنهر باندې نو قالو قالو لا طاقت لنا اليوم هغه وته आवाज وکړ مفسرینو لیکلی دی د دې په عبارت کې تقدیر دی هغه ته دعوت ورکړه نور ته پاتې شول بس خیر ته ډکی شولې او وړاندې نور سفر نه شو کولای یار وای نور د تګ نه وی دې کومګه پراته یو قالو ناغیو تو لا طاقت لنا اليوم نشتره طاقت لنا زمونږ د پاره الیوم نن ورځ به جالوت په جالوت باندې و جنود یو دغه په لخر باندې یار دغه سر مقابله نه کیږي اوس که جټ جاز راشي بیا وسکو دلته کې پراته یو وای بچ داسې لمبلو دراغلی په دې ځای کې دا سی خبره وکي یا سی چکر دراغلی دی سین غاړی ته دلته کې پراته یو خو الته کې نشوتللې او د هغې پوجیان او د هغې لښکر د غار څه مونږ ته معلوم دي قال الذين يظنون انهم ملاق انهم ملاق الله ویلا کسانو چې هغه یقین کاوه چې یقینا انهم ملاق الله ملاق الله نه مراد یا د الله تعالی سره ملاقات د قیامت پر ورځ باندې نو یظنون په معنا د یقین سره دی بیا ویلا کسانو چې هغه یقین کاوه چې موږ مخامخ کیدون کې د الله تعالی سره په قیامت کې یا د انهم ملاق الله نه مراد مرګ دی نو بیا یظنون په خپل معنی سره د ګمان کو کم من پی هغوی څه ویل کم من پیاتن قلیلتن ډیر کرته لږه ډله غلبت پیاتن کثیرتن غالب شوی د په ډیره ډله باندې باذن الله د الله تعالی په امداد باندې باذن الله د الله تعالی په حکم باندې باذن الله د الله تعالی په توفیق باندې بس چې الله تعالی سره امداد کوي نو بیا مشکلات نشته ولما برزو ور اوتل لجالوت مقابله د جالوت ته جالوت د فلسطینیانو د عمالقه او د کافرانو مشرو او جنودی یو داغي پوجانو ته داغي پولیس او ایسای د ټوله راوستي مقابله سخته و قالو نو دی مسلمانانو ویل د طالوت مرګرو 314 مرګری ربنا ای رب زمونږه افرغ علینا صبره دا د کله چې میدان جنگ تلاړ شي نو دا دعا ویل پکار دي ای رب زمونږه راتوي کې په مونږ باندې صبرن صبر فراغ اصل کې ویل کیږي یو شی د ډیروالي د وجې نه توی شي نو الله تعالی په موږ باندې راتوی که صبرا صبر او ثبت اقدامنا او کلک کی قدمونه زمونږه صبر د زړه مضبوطواله کله چې زړه مضبوط او قدمونه دی بیا مضبوطیږي او کزله کې ریار ډیره وه نو بیا به دسه تیز روانه ونصرنا للقوم الکافرین او غلبره کې مونږ ته په مقاوله د قوم کافرانو کې دې ځکه داس دکې د نصرت د سلې نه د نصرت د مادې نه چې ورستو لپس د علا راشي نو دغه د کتاب په معنی د غلبې سره نور د کې بم راځي اکثر دغه سي ده وانصرنا غلبه را کې مونږ تعالی القوم الکافرین په مقابله د قوم کافرانو کې په هزموهم باذن الله جنگ وشو نو شکست ورکا دی د طالوت مرګرو جالوت او دغه پوج لره باذن الله په مدد د الله تعالی باندې الله تعالی سره مدد وکړي کله چې مجاهدین فتح ومومي د الله تعالی ته به نسبت کوي ومن نصر الا من عند الله امداد الله تعالی کوي وقتل داوود جالوت او قتل ک داوود علیه السلام جالوت لره د کافرانو چې کوم بادشاه او کور کمانډر غب کلاړ واتاه الله الملک او ورته الله تعالی غته بادشاهي او حکمت او نبوت الله تعالی له بادشاهي ورکړه سمیل علیه السلام خوب کمزورې شوی په بنی اسرائیلو کې د موسی علیه السلام نه وروسته دا خلک په یو کس باندې اتفاق نه راغله داوود علیه السلام الله تعالی بادشاه ک او پیغمبري ول الله تعالی ورکړه وعلمه مما یشاء او الله تعالی ول علم ورکړه هغه څنګه چې غوښتل الله تعالی قران کې دا غی ذکر شوی دی علمناه صنعت صنعت لبوس لكم الله تعالی ول دغه ورکه زغری به جوړولی دغه علم ته الله تعالی ورکه دغه سورې سبا کې وراشي لسم یو لسم آیات کې د مارغانو په خبرو باندې پویده الله تعالی په دې باندې پویک دغه سي د فیصلو کولو طریقو ته الله تعالی ورکړه لا خیسته आवाज ته الله تعالی ورکړه وعلم علمه مما یشاء کله چې د الله تعالی په دین دی قربانی ورکړه jihad دی وکړه په علم کې وری الله تعالی برکت واچي او الله تبارک تعالی به سره نور مهرباني وکړي ادرې مې خبرې ترازو الله تعالی د jihad ولې پرس کړی دی الله تعالی د جهاد ولې پرس کړی دی آیت کې الله تعالی دغه حکمت بیانې ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کچری نوې د پکړې الله تعالی خلق دره بعضهم بعضی دره چې کافران دی ببعض په بعضی نور باندې چې مجاهدین مؤمنان دي کدی مجاهدین باندې الله تعالی د کافران نه ټکوله نو له پسرتی الارض فساد به راغلی په ځمکه کې ورانه به شوی او په ځمکه کې خو دا څه نه څه چې دا کافران لږه ګزاره کوي نو در مسلمان درې ګزار نه بیا یریږي واپس که نه الله تعالی وایي دا دنیا به ورانه شوي ولكن الله لیکن الله تعالی ذو فضل علی العالمین فضل علی العالمین په ټولو خلکو باندې تلک آیات الله نتلو نتلوها علیک بالحق تلک آیات الله په دې کې اثبات د صدق د نبی صلی الله علیه وسلم دی ای ټول خلکو دا واوري چې دا پیغمبر رښتونه دی ولې دا واقعیت چې تاسو ته ویل دی پیغمبر دا کتابونه نشي لوستره لیک لوس نشي کولای دا پیغمبر ځکه نبی علیه السلام په صفت کې راځي چې دا امید دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په صفت کې امید او شرافت او فضیلت پویده نه د اوسه پورې او تاسو ته رسي واقعیت ویل خو معلومیږي دا چې د الله پیغمبر دی کنه الله تعالی ته وحی کوي تلک آیات الله دا مخکې چې څومره بیان شول دا واقعیت او احکام د الله تعالی دا آیاتونه د الله تعالی دی نتلوه علیک بالحق لولوی مونږ په تا باندې بالحق په حق سره ته حق پیغمبري رښتونه پیغمبري بالحق بالصدق و انک لمن المرسلین او یقینا خامخا تر لګلې شو پیغمبرانو نه لکه نور پیغمبران الله تعالی لګلې دي نو دغه ستم الله تعالی لګلې پیغمبر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله تلک الرسل دغه پیغمبران دي غورواله ورکړې مونږ باز دره علی بعض په بعض نور باندې سوال دې کې دا راځي نور آیاتونو کې الله تعالی ویل لا نفرق بین احد منهم ایمان چې مسلمانان راوړي نو فرق بنه کوي او دې ده کې الله تعالی اجماع غوراواله ورکړل نو مخکې دا جواب بار بار مونږ کړی دی ایمان به تر اوړی په ټولو باندې یو شند کې دا ټول د الله تعالی پیغمبران دي پاتې شو په مرتبو کې په مرتبو کې فرق شته منهم من کلم الله دا اوس دغه تفسیر الله تعالی بیانې دغه پیغمبران ورواله ورکړل دي مونږ باز را علا باز ان فواز نور باندې منهم من کلم الله باز دې پیغمبران نه هغه دي چې خبرې کړې دي الله تعالی دغه سره موسی موسی علیه السلام دا سي نبی علیه السلام بغیر د واسطې د جبرئیل علی السلام نه ورفع بعضهم درجات او پر تکړی دی الله تعالی بعضی د در په درجاتو کې واتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړی مونږ عیسی زوی د مریم ته البینات ښکارا معجزات د دې تفصیل مخکې بیان شوی دی الله تعالی د معجزات ورکړی یو مرغۍ به جوړ کړه د مرغۍ شکل به جوړ کړه خټینه پکې پکې وک الله تعالی باغ ژوندې کړله مړی به را ژوندې کول الله تعالی نه به دعا وختله و ایدناه بروح القدس مضبوط کړو مونږه پر روح پاک سره مراد تی جبرئیل علیه السلام دی او جبرئیل علیه السلام ته روح القدس زکوي چې د وحی راوړل او په وحی باندې د انسان زله ژوند کی لکه سرنګ چې پر روح سره د انسان بدن ژوند کی ولو شاء الله مقتتر الذين من بعدهم کچری اراده غوخت کچری کچره غوښتلې الله تعالی کچرته اراده کړې وي الله تعالی نو جنگونه ونه وکړي یا کسانو من بعد هم چې ورستو راغلي د پیغمبرانو نه من بعد ما جاءتهم البينات ورسته دغه نه چراغلی وخت کار احکام ولکن اختلافو لیکن دی اختلاف وکړه اختلاف څنګه وک په منهم من امنه الله تعالی پیغمبران راولېګل الله تعالی خپل کتابونه راولېګل نو د پیغمبران درالېګل نو ورستو او جاتهم البینات د الله تعالی د احکامونو درالېګل نو ورستو خلق دوه قسم شو په منهم من امنه نو چا د الله تعالی د کتابونه اومنل د الله تعالی پیغمبران اومنل و منهم من کفر او باج کو پروک د الله تعالی قانون او نظام او د الله تعالی پیغمبران اونه منل نو دې ته وای د عقیده اختلاف په فروعي اختلافاتو باندې د یو بل سره جنگ نشته لري چې یا تار پول یادین وکړل یا دی ونه کړل یا په زور باندې امین وای یا په قرار باندې وای په دې کې جنگونه نشته لري بلکې چې د عقیده اختلاف راغې یو وای زده الله تعالی نظام منم او بل وای زده الله تعالی نظام من نه منم یو وای زده الله تعالی کتاب باندې فیصله کوم او بل وای نه کوم په انکار ته کوي نو دې اوس د عقیده اختلاف شو نو الله تعالی په بیا جنگ مسلط ک چې مسلمانان بر دغه خلکو سره چې د الله تعالی دین نه مانی نو بس جنگ بکی ولو شاء الله مقتتلو که چرته غوښتل الله تعالی دی به جنگ نه وکړي مخکیم ذکر شول مقتتل الذین من بعدهم د دین مراد مخکینی پیغمبران او مخکینی کتابونه دي ولو شاء الله که غوښتل الله تعالی مقتتلو دین مراد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته مراد دی ولکن الله یفعل ما یرید لیکن الله تعالی کوي هغه څه یرید چې الله تعالی غواړي کوي الله تعالی هغه څه ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو صحابي ما شاء الله الله چې څو غواړي او ته چې څو غواړي هغه بکیږي نبی علیہ السلام ته ویل جعلتنی لله ندا تا خو زه د الله تعالی سره شریک کړم ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن د سوایا چې الله څو غواړي هغه کیږي او الله چې څو نه غواړي هغه نه کیږي بیا نو دا صحیح عقیده شوله د جهاد د فرضیت خبر الله تعالی وکړه جهاد الله تعالی ولې فرض کړی دی الله خپل کتابونه را لېږلي الله پیغمبر علیه السلام را لېږلی دی دین یې را لېږلی دی فمنهم من آمنه که چا ومنل د الله تعالی د دین نو هغه مجاهدین دي ومنهم من کفره او چا د الله تعالی د نظام نه انکار وکړه نو اوس دا چا چې د الله تعالی د دین منلی دی هغه به راپاسي د نور سره به وجنګېږي دې لپاره چې د الله تعالی دین غالب شي وقاتلوهم حتی لا تکونه فتنه ويكون الدین كله لله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين